اے انسان څه شي ته د خپل غ مهربان خدای پاک له لوري په غولونه کې واچولې الذي خلقك فسواك فعدلك چې هغه ته پیدا کړی ستا کړه وړی سم کړی دی ته په انډول جوړ کړی ان الابرار لفی نعیم شک نشته چې ښه خلق به په مزو تر ټو کې وي وان الفجار لفی جحیم او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسېږي